وتاء أنثى لم تكن تكتب بها دیگنا مصنف رحمه الله ده مخارج الحروف والصفات لينطقوا او ليلفظوا بأفصح اللغاتين شبقم شعر ذكر كي معنا یې څه ده مخارج الحروف مخکې د څه ویلو واجب دی په قاری باندې چې مخکې د تلاوت د شروع کول نه پیژني سو پیژني مخارج الحروف مخارج د حروف والصفات او صفات د حروف لينفقوا دې لپاره چې دای ادا کی اوای څه شی اوای حروف د قران کریم بافصح اللغات فاغدر فصیح لغت باندې فصیح څه ته وای تاسو یې کومه فصیح اللسان او لذیذ البیان ها فصیح څه معنا ده چه د هغه په خبرو کښې فصاحت وی هر سړی پی پوهیږی ها د هغه په خبرو کښې فصاحت ته هر سړی پی پوهیږی نو مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات مخارج دې تفصیل درته پوره تیر شوی او زه دا غي تفصیلونه نشم کوله مخارج جمع د مخرج ده زید راوتو د حرف ته وای او په اصطلاح کې الحيز المولد للحرف هغه کوم زه نه چې حرف روزي غیز یا مخرج څه ته ویل کیږي موضع خروج الحروف کوم زه نه چې حروف روزي دا مخرج ده بیا الحروف موږ وضاحت کړو د دې پورا تفصیل تاسو ته تیر شوی چې حرف په لغت کې طرف ته وایي ومن الناس من يعبد الله على حرف او دې حرف ته حرف ځکه وي دغه مقصودی حرف په یو طرف کې داغي وضاحت میکړو حرف په اصطلاح کې څه ته وایي صوت يعتمد على مخرج محقق او مقدر کوم خبره چې تیر شوی هغه جلدی سره ویل کی مخارج الحروف والصفات چې دای ادا کی مخارج د دې حروف او د صفات مراد د صفاتو نه دې کې اعتراضات المعلمه ولا ذکر کړي دا شرح د جزري ده وای مراد د صفات نه دلته المراد المشهور منها ا مشهور صفاتونه دي او هغه کم دي ویل صفات دي سدي وی هغه لس صفات دي مشهورات مراد دي خو الجواهر المزيه ولا سوي اے وای مراد ته مشهور صفاتونه دي چې هغه ولستی او هغه ناظم ته ذکر کړی او چا چې وی ویلی دی وی چا چې ویلی چې لستی نو هغه د هغه صفات ذکر کړی چې ما لا ضد له چې دا غي ضد نشته خو دي لسنو هغه څه دي هغه تاسو وی کنه د کوم صفاتو چې غالبا ها څه لپاره استعماليږي د پوره پوره کلماتو د پاره لکه الحمد لفظ ده لله لفظ ده رب لفظ ده العالمین لفظ ده دته لفظ وي او هر چی نطق ده نو هغه د حروف هجاوم ده د یو یو حرف بهرحال دا فرق چا ذکر کړي نو لیم تی کو لیل تی معنا یو ده چې دای وای دی قران کریم لره به افصح اللغات په افصح لغت سره اسم تذلیل له اے الزائد فی الفصاحه په فصاحت کې زیات ده دې ته افصح اللغت وای مراد د افصح اللغات نه مطلقاً خبره ده څومره چې په دنیا کې لغتونه دي کنه دا د عربی دا لغت په ټولو کې څه شی دی فصیح ترین دی صفا دی واضح دی لغت جبو ته وایي ستا لغت پښتو ده د بل لغت اردو ده د بل پنجابي ده د بل عربي ده په دې ټول جبو کې بهترینه جبه او فصیحه جبه د چا ده د عربو ده او چې او خو ویم کنه فصیحه ها چې فصیحه خو او ویم کنه نو الا تکنه اګه توس قران کریم غلط وې او بیا یې یاره خو بس د فصاحت او د فصاحت هم نشي ویلنو فصاحت او بلا بلاغت نه ډک کتاب دی ها لغات نو ما ته افصح اللغات نو مطلق لغات یا افصح لغت نه مراد څه دی ټول لغات د عربو العرب العربا عربو کې چې څومره فصیح لغات دي په ټولو کې دا څه شی دی فصیح ترين لغت ته د قران کریم دا ځکه چې قران نازل شوی په لغت د قریشو فصیح لغتو تاسو په دې باندې پوه شئ کنه د دې وجنه حدیث کې راځي امام طبراني دا حدیث ذکر کړي امام حاکم هم ذکر کړي دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نه ادا الله پیغمبر احب العرب لثلاث عرب می د درې وجنه خوخري لاني عربي والقران عربي ولسان اهل الجنه عربي معلومه شوا چې د علم نه بس عمل پکار دی ته علم دی وکاو نو بیا په تجوید دی وې قواعد دې ذکر ها ما تفلانه کتاب په یاد یاد دی بعض تجوید کتابونو طالبان په یاد یاد دی سورته فاتحه نشي ویلې اولي دی البزوی نه کړي علم حاصل کو په ان يعلموا يعملوا کو مخارج او صفات او پی جندل خو بل یلفظو بل ينطقو عمل نکو نو چې عمل دې به نه کړو څه شي ویلې اوس نشي ویلې دا څوک په دې باندې پوه شو بل خبره ده یو سوال دی دلته الکه ته چې حروف به ال ټکیږي چې صفات او پیژنو مخارج او پیژنو راځه زموږ په جمعات کې وړو کې معشوم دی هغه د مخرج دوم نه پیژني صفاتم نه پیژني او قران مزیدار وای ها نو ته څنګه وایې چې صفات او مخارج په جنې کې څه شي چې حروف مو ټک شي هغه نه جواب داله چې د علم د حاصلولو سو طریقې دي د علم د حاصلولو سو طریقې دي یو طریقې دا ده چې د استاد د عبارتونو نه د حاصل کو استاد لګیا دی دا ټکه دا سی وایا دا دا دا دا قاعده دا قاعده دا تا علم زده کو زما د طریقې نه دې زده کو یا درته استاد وي دې نه حا ادا کا دې نه جیم ادا کا دې نه قاف کو تفقی او بعض وخت کې راشي چې ماشوم دومره ذهین دی چې د استاد د عمل نه ارزه ذکر موږ استاد هغه بل عقاب ډک وي دبه دی اوریدل بعض ماشوم تلاوت او روا شل پیری ورورو بیا باغ ما غشان وای غټ قاف غټ وای باریک باریک وای دا تلاوت او استاد له ضرورتي سال نه پیدا کیږي چې ماشوم د مور رخیته نه پیدا چې هغه بیا حروف ټکو اما غبسي استاد له ضرورتي خود علم څه شي دي تاریخي او چاته چې قاعده می یاد ده تدریب الفقه نه یادو چاته چې قاعده یا تجوید قواعد یادو لکه دلته اخفاء ده دلته اظهار ده دلته ادغام ده او ویل صحیح شي دي ته ویل کیږي تلاوت د قران علی بصیرتن ها دا سره دلیل موجود ده تب علی بصیرتن تلاوت کې او چې دا در سره نشته صرف تصحیح د تلاوت ته علی بصیرتن نه علا بصیرتنا بیا نه دی د دې شعر په مقصد باندې تاسو پوه شوي چې دای قران کریم اولول بافصح اللغات باغ فصیح د لغاتونه چې غ لغت د قریشو ده عربی دا قران عربی کې نازل شوی لغات څه توي اصوات يعبر به كل قوم عن اغراضهم قاموس کې وایي چې دا هغه اوازونه دي چې هر سره تعبیر کوي د دین او خپل مقصد او د غرض بهر حال دومره ډېر ها